الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي زموږ یوازینۍ هیله ده په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ قدرمنو اوریدونکو دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په هکله ده البته د وفات نه څلور ورځې مخکې جانان کمن غړیږي بلال د پنجشنبې ورځ وه د وفات نه څلور ورځې مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل او دا وینا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په داسې حالت کې وه چې د مبارک مرض ډیر شوی و او داسې وفرمایل چې زر راشئ چې تاسو ته زه یو څه ولیکم چې د هغې نه به پس تاسې هیڅکله ګمراه نشئ پیغمبر علیه السلام وسلام چې دا خبره وکړه څه کسان موجود و چې په هغو کې حضرت عمر رضی الله عنه هم و نو حضرت عمر رضی الله عنه ویلې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس مرض غلبه کړې ده نو تاسو سره قرآن موجود دی ځینې خلکو دا غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیکي او ځینې نورو دا نه غوښتل چې پیغمبر علیه السلام دا شی ولیکي نو په دې کې خلک سره مختلف شول او یو بل سره ضد شول نو چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام دا شور واوریده نو محمد رسول الله وفرمیل چې زما نه زر پاڅئ لاړ شئ خو هغه خبرې چې پیغمبر علیه السلام وسلام کړې وې هغه د درې کارونو متعلق وې یوه خبره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وه چې تاسې د جزیرة العرب نه یهود او نصارا وشړئ یعنې مشرکان وباسئ د دین په زمانه د خلافت د خلفاء راشدینو کې د پیغمبر علیه السلام وسلام دا امر او حکم هغو اجرا کړی و لکن له بده مرغه په اسلامي ټولنو کې داسې کسان حاکمان شو چې هغوی د, غل... د یهودو او د نصاراو غلامي اختیار کړه او د هغو غلامي کړې په غاړه او په غوږونو کې واچولې چې تر نن ورځه پورې هم په جزیرة العرب کې یهود و نصارا او مشرکان او د اسلام دښمنان شتون لري او دویمه خبره د پیغمبر علیه السلام وسلام دا وه چې تاسې ته چې کم قومونه راځي د هغو نمایندګان یا استازي تاسې څخه راځي تاسو هغو سره ډیر ښه سلوک کوئ یعنې د هغو ډیر ښه استقبال کوئ لمانځنه کوئ لکه څنګه به چې ما رخصتول په هماغه شانې تاسې هم رخصتوئ درېیمه خبره پیغمبر علیه السلام یا داسې کړې وه چې تاسې د الله په کتاب او زما په سنتو باندې منګولې ولګوئ هیڅکله به ګمراه نه شئ او یا دا ویلي و چې پیغمبر علیه السلام هغه کسان چې د ستاسې د لاسونو لاندې ژوند کوي چې هغه وینځې دي او که ښځې دي تاسو هغو سره ښه سلوک کوئ هیڅکله هغو سره بد چلند مه کوئ په کوم کورنۍ کې چې خاوند ژوند کوي باید هغه خپل اولاد سره خپل ښځې سره هغه اخلاق وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته توصیه کړې ده لکن له بده مرغه چې نن ورځ موږ د اسلامي اخلاقو نه ډېر زیات لري یو الله دې په موږ باندې رحم وکړي په هغه کورنۍ کې چې پلار ښه اخلاق ولري مور ښه اخلاق ولري پلار د ښځې سره ښځه د خاوند سره ښه اخلاق وکړي نو د هغو اولاد به د هغه نه رنګ واخلي او چې هغو کې اسلامي اخلاق موجود نه وي نو اولاد به خامخا او ضرور فاسد الاخلاق جوړیږي الله دې په موږ باندې رحم وکړي د پیغمبر علیه السلام وسلام مرض ډیر سخت شو او تر دې ورځې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ټول منځونه کړي وو د پنجشنبې ورځ د وفات نه څلور ورځې مخکې په دې ورځې هم رسول الله خلکو ته د ماښام مونځ ورکړ او د سورت مصلات سورت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مانځه کې ولستو چې کله د ماسخوتن مانځه وخت راغی د پنجشنبې په ورځ د پیغمبر علیه السلام وسلام مرض نور هم سخت شو چې پیغمبر علیه السلام وسلام د مبرکې حجرې نه جومات ته نشو تللی حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمه چې آیا خلکو مونځ کړی او که نه دی کړی موږ پیغمبر علیه السلام وسلام ته ویلې نه یا رسول الله مونځ نه دی کړی هغوی ستا په انتظار دي نو پیغمبر علیه السلام ویلې چې په یو لوښي کې ماته اوبه راوړئ عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ رسول الله ته اوبه راوړې په هغه کې ولمبل خو بیا هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیخودي راغله چې کله را بیدار شو نو بیا یې وفرمیل چې آیا خلکو مونځ کړی په دویم او په دریم ځل بیا هم رسول الله دا خبره وکړه موږ ویلې نه خلکو مونځ نه دی کړی نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته جواب ولیږه چې تاسو خلکو ته مونځ ورکړئ نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځو کې خلکو ته منځونه ورکړه چې ټول منځونه یې اوولس منځونه جوړیږي لکن بی بی عایشه رضی الله عنها دا غوښتل چې باید ابابکر خلکو ته مونځ ورنه کړي درې ځل پیغمبر علیه السلام وسلام ته ورغله او دا یې ورته ویلي چې باید ابابکر خلکو ته مونځ ورنه کړي خو پیغمبر علیه السلام وسلام د بیبي عایشې خبره ونه منله بلکې دا یې ویل چې باید ته ابابکر مونځ ورکړي او دا ورته ویلې چې اتم صواب یوسف مر ابابکر فلیصلي بالناس هغه ښځې چې د یوسف علیه السلام وسلام په قصه کې هلته حیلې کړې وي تاسې په شان د ماو ښځو یاستئ په خوله یو څه وایې او په زړه کې بل څه وي د بیبي عایشې رضی الله عنها په زړه خوله باندې دا ول چې زما پلار د هغه زړه ډیر زیات نرم دی نو هغه نشي کولی چې خلکو ته منځونه ورکړي هغه به جاړي لاکن په زړه کې دا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خو په دې مرض کې وفات شي نو که ابابکر خلکو ته منځونه ورکړي نو دا خلک به دا کار شومتیا او بدفالي وګڼي خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې تاکید کوو چې باید خلکو ته مونږ څوک ورکړي ابابکر صدیق رضی الله عنه ورکړي او دا کار یې د وفات څخه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې هفتې ورځ یا د یکشنبې ورځ پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپل ځان کې څه صحت او سپکتیا ولیدله تخفیف محسوس که د رسول الله مبارک بدن د مرض نه لږ په آرام شو نو د دوه کسانو په منځ کې د مانځه دپاره راووت چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارکې پښې ورپسې کش کېدلې. دا په داسې حال کې و چې ابابکر صدیق رضی الله عنه خلکو ته امامت کوو کله چې ابابکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو ابابکر کوشش کوه چې راوروسته شي او محمد رسول الله مخکې شي خلکو ته جمع ورکړي خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر صدیق رضی الله عنه ته اشاره وکړه چې مه راوروسته کیږه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وویل چې ما د هغه په خوا کې کینوئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابابکر صدیق کس او چپ طرف ته کیناست پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابابکر صدیق رضی الله عنه پسې اقتدا وکړه او خلکو ته تکبیر واورولو د وفات نه یو ورځ مخکې چې د یک شنبې ورځ وه پیغمبر علیه الصلاة وسلام خپل غلامان ټول غلامان آزاد کړه او دا یې وفر زما په کورنۍ کې څه شی دي هغه راوړئ الله رب العزت لاره کې هر صدقه او خیرات کړم هغه ټوله دارایی او سرمایه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دیناره ول نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل مخکې د دې نه چې زه خپل رب ته لاړ شم باید دا دینار زه په دنیا کې خیرات کړم زه به رب ته لاړ شم او ما سره به اوه دیناره باقي نو هغه اوه دیناره چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په کور کې ول هغه هم خیرات کړه او کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلحه او ټوپک چې ول هغه هم مسلمانانو ته وبخښله او بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایی چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې تبه زیاته سخته وه ما به ټوټه لمدوله او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مبارک تندي باندې به مې ایښودله تر څو چې هغه حرارت او ګرمایش د تبې چې په رسول الله دی هغه د دې نه لرې شي او په دغه شپه چې کوم چراغ زموږ په کور کې و په هغه کې تیل نه ول نو هغه هم د خپل ګاونډیانو او همسایهګانو نه تیل غوښتي دي په هغه چراغ کې چې په هغه زمانه کې ول اچولي او هغه یې روښانه کړی او د هغه په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جبین او مخته کتلی او په هغه باندې ټوټه ایښې ده او په دې وخت کې د محمد رسول الله زغره د یو یهودي سره په دیرش پیمانو اوربشو کې هم ګره وه دا و د سردار کاینات د حبیب اله العالمین فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند نن راشي خپل ژوند مطالعه کړئ په دنیا کې چې کله خپل ژوند تیروو تل لپاره په دې تلاش کې یو چې پیسې وګټو که هغه حرامې او که حلالې دا تفکیک او دا تمیز موږ سره نشته او هغه چې محمد رسول الله فرمایلی دي هغه بدن چې د هغه نشو نمو په حرامو پیسو باندې وشي په هغه باندې جنت حرام او جهنت جهنم پې واجب دی پلار سل دروغه وایي سل قسمونه خوري په نایرنګ او په چل او په فریب باندې پیسې ګټي خپل اولاد ته او اولاد په هغه باندې بیا فحشا او منکرات او سل رقم فجایع انجاموي چې د دې ټولو منکراتو او فجایعو چې اولاد کړي دي د دې ګناه به هم دغه پلار ته رسیږي نو قدرمنو اوریدونکو زما خویندو او ورونو راشئ د خپل ژوند نه په استفادې سره د خپل آخرت ژوند ښایسته کړئ دا دنیا فانی ده پیغمبر علیه السلام وسلام د دې دنیا نه سترګې پټوي او الله ته ورځي ما تا بل ورځو نو راشه په دنیا کې داسې عمل وکړه منکرات پرېږده فحشا پرېږده الله ته متوجه شه سر په سجده کېده د خپل د تزرو عاجزي لاسونه د پروردګار ته پورته کړه توبه وباسه چې د الله د عذاب او د حساب نه خلاص شي تاسې قبر یا وارې خپل نظر ته راولئ که تاسې شپې په کور کې مریض شئ نو درته به توشک هم واچوي کمپلې به هم درته راوړي بالښتونه به هم درته راوړي بخارۍ به هم درته ولګوي که یخ وي او چې کله هم په هغې تیارې کوټه کې کیدي په وچه ځمکه باندې او په خرورو خاورې در باندې واچوي څوک هم نشته چې درته ووایي چې زما مور یا پلار یا زما ورور یا خور بالښت نه لري کمپه نه لري توشک نه لري تیاره ده یخ ده څوک هم څه نشي ویل هلته به یوازې ستا عمل کوم نیک عمل دی چې کړی هغه به د الله د عذاب نه ساتي نو زما خوږو اوریدونکو مسلمانانو ورونو خویندو راشي الله ته متوجه شئ هغه بد اعمال هم چې تر اوسه کړي په هغې باندې توبه وباسئ وروسته د دې نه خپل رب سره عهد وکړئ او نیکو اعمالو ته مخ کړئ چې الله په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ انس بن مالک رضی الله عنه چې د محمد رسول الله خادم و لس کاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای تیر کړي وو هغه فرمایي چې د دوشنبې په ورځ خلک د سهار په مانځه کې د ابابکر صدیق رضی الله عنه په امامت باندې مونځ کوه ناګهان پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې رضی الله عنها د حجرې نه پرده پورته کړه نو خلک یې په داسې حالت کې ولیدل چې په صفونو کې ول نو رسول الله بیا تبسم وکړ ویې خندل ابابکر رضی الله عنها په پوندو باندې راستون شو دومره چې صف ته راورسېده ګمان یې دا وکړه چې پیغمبر علیه السلام غواړي چې مانځه ته راووځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د ډېرې خوشحالۍ نه د خلکو په منځ کې نږدې فتنه پرېوځي خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اشاره وکړه چې تاسې خپل مونځ پوره کړئ او پیغمبر علیه السلام وسلام بیرته اجرې ته راستون شو او پرده یې ښکته کړه خو بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د بل مانځه وخت رانغی اوس دې فاني دنیا نه سترګې پټوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیق الاعلی سره وصل کیږي او کله چې د څاښت وخت شه د دوشنبې ورځ فاطمة الزهرا رضی الله عنها چې د محمد رسول الله ډیره ګرانه لور وه هغه یې راوغوښتله هغې ته څه نو په دې سره فاطمه الزهرا رضی الله عنها ډېر سخت وژړل په ژړا باندې وه او د خپل د پلار او د خپل د بابا په فراق کې ژړل دویم ځل دپاره بیا راوغوښتله بیا پیغمبر علیه السلام وسلام په پټه باندې څه ورته وویل په دې وینا سره فاطمه زهرا رضی الله عنها په خندا شوه هغه درد هغه غم او هغه ژړا د هغې نه لرې شو بی بی عایشه رضی الله عنها فرمایی چې بیا وروسته موږ د فاطمه زهرا رضی الله عنها نه دا پوښتنه وکړه چې څه لامل و چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خبره کې اول تا وژړل او په دویمې خبره کې دې وخندل فاطمه زهرا فرمایی چې په اوله خبره کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما ته دا ویل چې زه به په دې مرض کې وفات کیږم نو ما ډیر سخت وژړل او په دویمه خبره کې دا راته ویل چې زما د کورنۍ به اول هغه څوک چې ما پسې راځي هغه به ته یې یعنې ته به وفات کیږي نو په دې خبره باندې ما وخندل او خوشحاله شوم او پیغمبر علیه السلام وسلام فاطمه زهرا ته د دې خبرې زیری هم ورکړی و چې ته به د ټولو ښځو یعنې د ټول عالم د ښځو سرداره په جنت کې فاطمه الزهرا چې د خپل پلار سخت تکلیف وي د هغه واکه رباه ای د پلار غمه اواز کوي او جاړي او پلار یې ورته وایي چې نن نه پس به بیا به ستا پلار باندې څه غم او تکلیف نه وي او بیا یې حسن او حسین راوغوښتل دواړه یې ښکل کړل او د دواړو متعلق د خیر وصیت وکړل او بیا یې ټولې بیبیانې راوغوښتلې هغو ته یې وعظ و نصیحت وکړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض لا پسې هم سختېده او د هغو زهرو تاثیر چې په خیبر کې محمد رسول الله خوړلي ول هغه په رسول الله باندې ښکاره کېده تر دې چې پیغمبر علیه السلام وسلام به ویل چې ای عایشې همیشه یم زه چې د هغه تعام درد محسوسوم هغه تعام چې ما په خیبر کې خوړلی و او محمد رسول الله فرمایی دا هماغه وخت دی اوس چې زه فکر کوم گویا چې زما د ملا مرګ د هغه زهرو د وجې نه پرې کیږي د هغو زهرو درد رسول الله احساسوي او پیغمبر علیه الصلاة وسلام خلکو ته وصیت کوي او فرمایي چې الصلاة وسات ما ملکت ایمانکم تاسو د مانځه اهتمام کوئ د هغه چا د حقوقو پوره خیال ساتئ چې ستاسو ښي لاسونه مالکان شوي لکه ښځې غلامان یا داسې نورې خبرې محمد رسول الله وکړي د احتضار او زنکدن وخت نن ورځ د روح ورکولو وخت شروع شو نو بیا بیبي عایشې رضی الله عنها محمد رسول الله خپل ځان ته تکیه کړو او هغه به په دې باندې ویاړېدله او ویل به چې الله د چې د الله رب العزت د نعمتونو نه په ما باندې یو نعمت دا دی چې محمد رسول الله زما په کور وفات شو او زما د وار او د نوبت په ورځ باندې وفات شو او زما د مرۍ او د لمنې ترمنځ وفات شو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې زما او د هغه لاړې هم سره یو ځای ګډې شولې عبدالرحمن بن ابیبکر چې د بیبي عایشې ورور و هغه راننوځي حجرې ته د عبدالرحمن بن ابي بکر په لاس کې مسواک دی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته تکیه کړی و چې د عبدالرحمن بن ابیبکر په لاس کې مسواک راننوت د رسول الله مسواک ډېر خوښ و ما ورته ویلې چې مسواک درته واخلم نو رسول الله ویلې هو اشاره یې راته وکړه هغه مسواک چې کله ما واخیسته نو کلک و هغه مې په خپلې خولې باندې لږ رسول الله ته نرم که بیا مې وروسته د دې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ نو د رب العزت د نعمتونو نه په ما باندې دا نعمت هم دی رسول الله زما په کور کې زما په حجره کې وفات شه زما د وار په ورځ باندې وفات شو او په داسې حال کې چې د رسول الله مبارک سر زما په سینې باندې ایښی و وفات شو او دا نعمت هم چې زما او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لاړې په آخر کې بیا هم سره یو ځای شوې لکن هغه درد او غم دی چې په بیبیانو او په مسلمانانو او په خصوصا په ځانګړې توګه په فاطمه الزهرا باندې تیریږي نو قدرمنو اوریدونکو په نورو خپرونو کې بیا په دې باندې وغږیږو چې د رسول الله وفات څنګه وشو او په صحابه و کرامو باندې څنګه غمونه انبار شوه په فاطمه زهرا باندې څنګه غمونه انبار شوه انشاءالله که ژوند باقي و په نورو خپرونو کې به په دې باندې وغږیږو نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پا پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي